مولوي صاحب زمونږ ګران اوريدونکي قاري علي احمد او خيرالدين او نور دوستان يې د احمديې مدرسې څخه ليک رااستولی او پوښتنه کوي چې په هر مسجد کې بايد اعتکاف وشي او که چيرې په يوه مسجد کې ونه شو کومه ګناه لري او که نه او بله پښتنه په همدې ضمن کې داسې کوي که چيرې په يوه کوڅه کې دوه يا درې مسجدونه سره نږدې وي په يوه مسجد کې اعتکاف ونه شي نو د هغه نورو مسجدو خلکو غاړه خلاصيږي او که نه حضرات اعتکاف سنت دی او سنت مؤکد ورته وایي کتاب هغه ټینګ سنت ورته وایي حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام اعتکاف کاوه او حتی امهات المؤمنین هغه زموږ وستاسې مندې ازواج مطهرات د حضرت رسول خدا علیه السلام مبارک رضی الله عنهن هغو هم اعتکافونه کړي دي بیا د هغه وخته د نبي علیه السلام تر دا اوسه پوري هغه حکم او هغه طریقه پاته ده نو کم هغه مسجد که د جمعې لمونځ لري کې نه لري یعنې که جامع مسجد وي او که د دغه ناحیو د ګلیو د کوڅې مسجد وي اما امام ولري پنځه وخته اذان پکښې کیږي مقتدیان ولري په هر مسجد کې اعتکاف کول دا سنت مؤکد دي که داسې وي چې په یو کلي کې مساجد ډیر وي هغوند اعتکافونه که لس مسجد په یو کلی کې دي لس اعتکاف به کیږي که په دا لس مساجدو کې په دا نو مسجدو کې اعتکاف وسو یو مسجد والا اعتکاف پرې شو شخصا هغه یو مسجد والا ټول ګناهګار دي په علت ته دې که یو دا داسې مثال لري لکه د جنازې لمونځ حضراتو فرض کفایه ورته وایي چې یو سړی ادا کې د نورو غاړې په خلاصېږي او کې ټوله پرېږدي لمونځ د جنازې د مؤمن مسلمان چې په خبر دی ورنږدې دي ټوله ګناهګار دي دغه رنګه اعتکاف په یو مسجد کې چې امام ولري او اذان پکښې وي پنځه وخته لمونځ پکښې کېږي که چا اعتکاف پرېښو نو که املا دی که هغه مقتدیان دي هغه مأخوذ دي تارک د سنت بله کېږي باید دا کار ونه کړي والسلام